دا منوط بذمه الفقيه فقيه کار دا دی چې دا قائد مسلې ورته معلومي تدبیر المنزل مسلې ورته معلومي او د تدبیر المنزل نه خو سیاست مریم خبرې چې حکومت په څنګه یو کیږي حکومت په څنګه خلک ساتي دا فقہ بل پکې تذکیر بآلاء الله او تذکیر بأيام الله د مخاصمی او د جګړې خلق پر کوم الله شریک نه لري ذات یو دی صفات یو دی افعال یو دی دا د چا کار دی بیسی متل متکلم متکلم په فوق خبرې کوي لیکن چې کله کتابون دی متکلم د علم کلام باندې کوي علم کلام ته وي دلایل او معلومي د وحدانیت مسلې د الله په ځامن نشته دي نه نشته دي پلان کې تاخر ان دې ته سوي دا متکلم شي یو فقیر بل واعظ دی او بل فقط غیر متکلم دی متکلم به دلایل بیانې مسلې به بیانې په دلایل باندې نو دا پکې خلق ته ایام له خلق الشاسه وي په قران کې پنځه علم الاحکام علم التفكير بآلاء الله علم التفكير بأيام الله او علم التفكير بالموت وما بعد الموت په دې منځ کې علم المخاصمه دا الله شریک نشته دي دا بحث کوا په صفات ذات کې نشته دي زامن نه لري لون لري وغيرها دې تذکر سره دا د متکلم دي چې یو سره مسلې په علم کلام باندې په دلایل باندې خلک وکول شي دا لري هغه ځان چې نه دي او تعبیر وشو ثم نجینا رسلنا دا غره نجی بچو صيغه د مضارع ذری خبر بیا تازه کو ز خلق سینو کې ښکارش او د ثابت په باندې بچ کول د ایماندارو ایماندار به بچ کوو او دا داغه ټول مسله ده قل یا ایه الناس کتا خو په شک کې د دین زمانہ د الله عبادت کوم زه عبادت هم دا څنګه چې بل شو الله لكن عبادت د هغه الله يتوفاكم چې تاسو روحونه اخلي او ما ته ویلا شي زه د مؤمنان نه فما الله ایمان واجب اوجب الله عليه ذلك وجوب الايمان بالله تعالی شرعي بسائل واجب بیا په دې شرعیون کې دوه بحثونه دي بیا علمی کلام ته زمخه بعض اشیاء دي په شریعت موقوف دي لکه مونږ الله او رسول چې ومني وایي مونږ نه فرش او دومره دې ته شرعي موقوف ده شرع او یو شرعی دی په بل معنا باندې مقبل شرع نه خو شرعت وارد دی الله وحدانیت لا شرعی په دې معنا شرعت وارد ده ما ته معنا ده چې زه مؤمن شم او دا هم په دې باندې شرع وارد ده وان اقم ما ته وینا چې ان اكون وان اقم ودروا مخبل للدين د فرض دي ما هغه شا لائن پر وقت چپر مرکی بنفسی اذا دعوته بدت مکرون دا مصیبت لرکا دا مصیبت او جلب محبوب پلان کې راکا پلان کې راکا دا دی بوتان ته وخه بوتان اوس کلمات دا ولا تدع من دون الله تعالی ما سره په دې کې بوت شي دا الله نه مسوا نو که ترجمه تیاری دا الله مسوا ته نه الله غیر او دشمنان نه دي او دوستان یې نه غیر الله دا اوس یې سره چې ځان د عربي جاهل کی او کمکل کی ابن کوف نه غړي ولې په کوی قرآن سفر ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت بیا وای پیغمبر ته خبره کوله اصل کې ما او دا دا کړي وکړو ته به یې ظالم انکه پیغمبر ته ان په مان درو کا کما او دا خبره کوي دوی ډیر خبره وایي کله به ضرورت کوي الله تعالی معمول تکلیف فلا کاشف له لا نفي الجنس هیڅ څوک درکون کې لا کاشف له انت کائنا ما کان من کان و ما کان کائنا چې موجودي من کان و ما کان کبي عقل وی او کا عقل لري المانی په خط تشي وام کی شافعي رسول الله ويبقى بخير قال له سره خير دوكي فلر دل په دې دا الله د فضل څخه په سکون کې دي رسول الله په دې باندې سره جل بشي من عبادي الله بكون کې مهربان دی وای یو فرصه د ابن عطا الله تعالی قتل عبادي الرهبه والرغبه متم على ري مجر لري الا منه و الی دا الله نه لري الله لري د اعلان انه الزار نه په دې باندې ته پوها کړی چې زار او نه په خو زیما هیڅ بل څه څنګه قل يا ايها الناس قد جاءكم الحق من ربكم حق قران راغی د جانب طرف تاسو نه فمن اهدا فإنما يهدي نفسه فإذا هي حاصله إذا نظام فرغ ومن ظلم خطا کی د کوپر را نو یوزي دوه نقصان یې ځان په وبال غلا دي علي زموږ په دغه شرګړ کې د یو عالم داغه مخالفت ورسله بل ما یو سره یو راغله مخالفت وکړ څنګه خلک وکړو ما د دین کې خو دوه بیا راغی نه پس موږ مولا شمس الحق سے حکم او مفتی یوسف سے په حق اندر کې جامعه کو غته مخته لرو اثر به تعلقات نو ما وی خطر ولر او سم خطر ولېګا دا یا ته ما ته ولیکل وشوي دا آیاتونه به ګوره کنه ویم سسک الله بذر فلا کاشف له الا هو فاوغ امام مفتی محمد شفیع مرحوم تم خط لے گلو ہم خطا لے گلو مولانا ظفر احمد عثمانی تم خط لے گلو ہم را لے گلو مولانا دغه چې کوم دی دا مفتی محمد حسن مدرسې مخکې کله هغه اوس نور شاخت او هغه جواب راکړ ټول موږ توحید خبرې راوړې را دي کړې ښه مولانا شمس الحق صاحب هم خط راوړو او روح ایمان لیکلو وای مجموعه الفتاوى د مولانا عبد الحي بزازي وای ومن قال ان روح المشايخ حاضر فعلموا يكفر ما څه خبر شته او یې پار وخت مونږ مولانا الحمد لله مر جنبه د استاد محترم دې درې مشه زو پاتې شو څنګه مناظره او په کوم یې کوم کړی دا په پیښور کې او دا مولانا څه چې کوم دین التا چشتی څه چې وته ویل چې پیر محمد چشتی دا په جمعات کې حکم پکې مولانا عبدالرحیم دی او حکم پکې مولانا چشتی دی مولانا محمد چشتی او دا یو په هڅه چې کرامت شته ته دې شوی او علم غیب خاص الله دا وکړه بدعت ته او مشتمل له بدعت کثیره باندې چې هغه ټول وایي مګر شته که څو غواړي چې دا کار دا غد سخت دی دا غو دا خوړی عنایت الله سره سخت دی الته یو دغه توي خاصه یو عالم دا غد سخت دی سلو د سطوی سلو زمون یو زیمه او یو را سره مولانا ګلاب صاحب دی یو را سره مولانا غلام الله دی په خور اوس لا سلفي او یو را سره بلهم سلو شو او پاری د حکمان بس ختم دي د مولانا عبدالرحیم او د غلام محمد چشتی چې او دا خبر شي ډیر څه چاپ شوی مولانا عبدالرحیم چاپ کړی وی ما ته پنځه راوړی آی کوم چان خو چا چې ورکوم دا غوی دا زما شو یو سبب راوند چې دا یا دا چې لري ورکوم نه ترشته او که تاسو چا غنل ما یاري پات مليان هغه دي او کله کله پکې دا څنګه وایي خبره چې ګوره دې عاق دې ما ته وایي دې عاق ګوره مولانا عبد الله شاګرد او عاق او مولانا پنځیر شاګرد او هغه خپل مولانا دا وشتونه عاق وهكذا دا عاق ټول عاق عاق دي ما یې امام ابو یوسف سے عاق دې چې ابو حنیفه شاګرد په دې مسله کې مخالفت کړې دي امام محمد عاق دې تاسو ټول مدعاق دې ګورئ او شافعي واخ دي ځکه د امام محمد شاګرد دی د مالک سره د ځان له مسلک دی تاسو ولې کیسه جواب کوئ سي موږ بیعت په چا سره کړی دی د الله سره د رسول سره استا خبر رااله د دې په مقابل کې د چا نه بس او د نور د چا د مونږ ما من نام احد الا ويخذ من قوله او يتركه الا صاحب هذا القبر دا هر د پیغمبر خدا خبره دی چې هغه چا پکړه او زبر چا خبره به یې مونږ کړه به مونږ کړه به نه پوه شو په خبرو باندې نو کته یې دا څه مګر کړی مې دا وګړه صدیق منی وای او نو ته بلا مخلوق نه ورته ونه منی عمر وی د جنوب سړي د پاره تیمم نشته دی مری کني مری وای شته کني شته منه مری نو ولي مری عمر وی د حق په موسم کې به عمرې نه کوي نو مری کني مری وای نه مری ما ته د عمر ته څه سخت جواب دی وایي بار تر یو خبر کومه دا خبره ما تاسو کوم چې تاسو په دې پوه شئ دا څنګه دا چې بیا او لا مرکړي چې الله له مرکړي او رسول له مرکړي ها الله خالق دی او رسول ته الله یې دغه ټول ایمان او محبت مو سره کوي دغه ټول ایمان او غیر د عمل خبره وته نه مانی کله به من او کله به نه مانی اپوش دا اصل خبر می تاسو کولې چې دا خبر شته مطالعه وکړئ تاسو ته قرآن ګورئ قرآن او بیا حدیث وګورئ او دا نوري خبرې کوم ګورئ دا د تبع لپاره ګورئ باغې مزان ته وکړئ بسم الله الرحمن الرحیم سورې هود شروع کو د یونس او د دغه په منځ کې ډېر خطا تعلقات دي د سورې پای کې قسم الله السلام مونږ لنډه دلته تفصیل سره دا وایي که سر دی نو سر کتاب احکمت آیاته او التوی تلک آیات الكتاب الحکیم دا مربط تی دا سن وایا د محسوس مولانا سے خبره چې په دې کې دلایل نقلیه موجود دي التعقیه شو دلته نقلیه شو بسم الله الرحمن الرحیم کتاب هذا کتاب احکمت آیاتو آیاتو محکم دی السم قسرت بیا واضح دی او دا طرف دا حکیم او دا خبیر نه دی په دې قران مریض چې درې قسم آیاتونه دي کله وای قران ټول محکم دی کله وای قران ټول متشابه او کله وای قران سم محکم دی او متشابه دواړه دی سوقس آل عمران تراو والذي انزل الكتاب منه آيات محكمات هم من الكتاب اخرى متشابهات قلت تقسيم شو قلت احكمت آيات المحكم شو رست براشي كتاب متشابهات هم راشي د جوابونو سری هغه چې محکم دی متشابه ده یو ترجمه ده معنا واضح او غیر واضح واضح او غیر واضح یا اصطلاحي معنا او د اصولانو محکم معنا واضح ده څنګه کلام ولا شعر ستایلات نه لري نسخه پکې نشته محکم متشابه دي معنی پټه ده په سوچنه معلومیږي او مجمل هم وضاحت د قیامت کې معلومیږي متشابه او کله محکم دي معنا د نظم کې څه نقصان نشته دی د قران په دې نظم کې نقصان نشته دی په الفاظ کمه زیاتې نشي بلاغت په ذات کې نشته دی او واضح دی بیا په دلایل باندې یا هر یو مطلب رب النظام نه واضح دی دا پکې بل شو یا محکم شو مفصلم شو بل ځای متشابه ده ټول دی بل سره مشابهت لري په فصاحت کې په بلاغت کې په حسن نظم کې دا پکې هم یادوا دا سوال او جواب اتقان کړی دی دا کیا نو احکمت نظمت نظما محکما پیلا شعر په یو خپل باندې نظم پیږي مرغله پتار کې په ملي کې پیل کې څه نظم تناقض پکې نشتی د واقعاتو خلاف نشتی یا حکمت ته ما یخل او فصاحت او بلاغت دا پکې نشته ثم فصلت دا ځان لشي دي کل عقد المفصل بالفرائض لك هار دی او د یو بل نظام دی مرغلې پکې دلایل دی توحید د احکام او د مواعظ زمخشری ذکر الاحکام علامه الکشف صلاح الدین یو د احکام معنا مضبوط نو ښکاري ګان دغه ترکیب لبالغ حد الاعجاز دا د تراکیب پکې دي چې سره سره کمزوري کې مقام شي یا احکام دي د حکمت نه دکتي یا احکام دي دې کې پسات ناراضي او تفصیل لپاره هم ترجمه دي لکه هارو دي او مرغله دې په خواري وړي دي الته مسله دلته مسله دلته مسله او دا طرف له حکیم نه دی حکمت والا دی خبردار دی وسو بها بعد موسى باحکام یادی چې الله پاک احکام کړی دی ځکه چې الله په خپل حکیم دی احکمها حکیم وفصلها خبير عالم بكيفية الامور الله تعبدوا الا الله د سره پاره چې تاسو بندګي مکوئ سوا د الله تعبدوا الا الله استاذ فایا د الله طرف نه يرون کې خوش خبري ورکون کې ما وان استغفر دا درته مو ان استغفر د شکر د خپل ربنا بیا توبه باسي استغفار د خپل ګنا نه واپس شه او رجوع کوي الله ته پیدا ورکړه متاعن پیدا ورکړه حسن خو الى اجل مسمى تر نیټه مقرر پوری چې اخر د عمر د دنیا دی ويوتي ولبكي كل ذي فضل هر رسول چې غوروي فضله غروال ده چې الله مینا نو دی وي کوم وخت سینې کګی کنه او ځان پټي دا الله نو الله د دې هم خبر دی نو سو کوئی سینې اړي حق نه مخ اړي سو کوئی ځان پټي دام پټي نه کا چې الله رسول خبر شي نو الله د حق نه خبر دی حدیث پیش کړي فليس كان يستحيون أن يتخلوا فيه فيرجو إلى السماء ويجاء النساء فيرجو إلى السماء سيد البخاري وابن المنذر وابن أبي حاتم المرداني طريق محمد عباد من دعوة بن عباس بار تقدیر الله په خبر دی د اعراض خلقنا یا د پټې روح خلقنا د هر څه خبر دی الا خبر څه ان استقیم سیاو کوم کیدان پټې پجامو نه واقف دی الله چې پټوي خلق او چې کار کوي دې مطلب دا نه چې دې وخت خبر نو وخت خبر چې په دې وخت خلک ځان پسې نو خبر دی چې خلک کار کې خود خبر دی ځکه چې الله واقف دی په خبرو سينو باندې د سينو خبر دی دې له مفردي دليل دليل دي يا الأشياء قبل وجودها الخارجي وهذا مما نكتب حدث سوى الشرع زبط من المعذب الشرع خارجي موجود الله في مخي خبر اوس پکې نور خبر شروع شي اوس پکې مرزا قطبي ما نه پکې وایا مرزا هیڅ بلا جلال ما قاضي ما د الله علم شته او کنه په دې کې لس مطلبونه سوق مقلان وی د الله علم نشته کزان نشته په نور خلق شته سوق وشته په چا نشته معطل معطل بیا دا الله علم اشتین دا حصولی دی که حضوری دی دا ټول خبر نقل کړی دی او بیا علم دا الله کی راضی نو اشی حاضر دی که داغی شن حاضر دی دا بیا به زه بحث کوم علم د الله شته حصولی دی حضوری دی څنګه دی دا ټول خبرې بل حق نجبو انما کرو ما قبل ما دی محبوب کما حضرت فاضل کی نفس دی عین الشبیه عین دی شبه دا یو بحث بهر تک د الله علم په هر څه دی وما من دابتن تکاس نس یو جاندار دا یو مسله شو دا خو دا بشو او حیوان دی ملستخا کې دې شي چا پکې یو سړي پکې دا ویلو چې بنی آدم ته حیوان څنګه ودا حیوان لکه چې حیوان بس ته ویل شي چې په چا کې ژوند نه لري حیوان او ته د انسان په ځای کې شي انسان ته ټول حیوان ناطق ژوند پکې هم دی او صلاحیت پکې د پوهې هم دی ناطق شو حیوان ناطق ته وي حیوان ما او تاسو حیوان څنګه دی وطن کې وي پلان کې انسان د حیوان د انسان د حیوان مکه مقابله ده هغه چې مقابله نه ده انسان یو فرد دی حیوان کولی دی حیوان چې ژوند یې د حیوان وي او چې پچا کې ژوند نه نه ته بیا جمادات وي نو انسان ته حیوان وي او حیوان څوک نه هغه بیا سوي دا غي نه مخکې پکې نانیت وي او حساسیت وي او د نانیت او د حساسیت نه مخکې پکې وګړه د دنګ او چیت پکې هم پیدا شي جسمیت شي او جسمیت نه خو بیا پکې جوهر شي لاول جوهري د جوهر نه بیا جسم شي د جسم نه بیا جسم دغشي عنصري شي باقي بیا نمو پیدا شي د نمو نه پس حساسیت پیدا شي حساسیت بیا نتیجت پیدا شي نو دا ټول خبرې شریک مت شي ګوري لاول پکې انسانیت را پیدا ول پکې راځي لاول پکې جسمیت لاول جوهریت بیا جسمیت د جسمیت نرستو بیا پکې نامیت او د نامیت نرستو حساسیت او د حساسیت نرستو ناطقیت نفس ناطقه نفس حساسه دا ټول پکې رانه کیږي دا نه لیکن عرف کې چې دا بدن څلور خپې لري او بعض خلک وي نه اس ته ویل شي اس بیا ما تاسو ته ویلې چې انسان له الله خوراک ورکړي رزق به الله ورکړي ولی او ما من دابه فی الارض هر یو جاندار د الله خوراک کوي دا چې موږ الله په خوراک ورکړي نو دا ځکه اکه یو څه حرام کړی نه هو بیا خوراک ورنکړو دویم على الله الله بن لازم دي په الله لازم دي وینا نو علی سره نو جواب دا دی لازم هم دي نه دي لازم عقلا لازم نه دي عقل دا نه چې الله بن ورکی نه دي ورکی بل جار دی لا يسلم ما يفعل هم سلو او لازم دی الله په ځان لازم شي خوراک ورکوم د وعده په بنیاد باندې نو دا پکې ثواب بم ورکړي ډوړې بم ورکړي رزق واجب به حسب الوعد نو دا اشعار چرته ویلو او دې ستله دې سوزي په وایي چې مال خو صلاح بادشاہ ته وی دا شعر ته یاد دې نه خپل شعر لقد علمت وما الاشراف من كل شيء زه پوهه نه او تم زما خو نه دي ان الذي هو القيس او زما خورک مترسي افا الي فيعين تطلبه من دې په یو مسترح شو ولو ارحمت اتاني لا يعني اکه په دې پاتم راځي په خپل تکلیف راکړي دا وته بس دې روان شو نه نه نه غواړم زه چې خپل وطن ته لاړ شو بادشاہ په ذکر راغلو چې دا غلط کار مې وکړو سړی مې واپس کړ پسې الته پر حواله کړه لوزي په وسیله پر المدین کې په ندیم شاه لا ورکا ورته به جایز دي بل پکې یو بل دی عبد الله بن عمر خالد عثمان مثل رزق الذي تطلبه مثل الذي الذي يمشي معك رزق څه شي ته پسې ورته سور تاسو رواني انت لا تدركو تبان ته پسې روان شي قصور پسې استا پسې تیرې شي رسول دي او اذا وليت عنه تبعك اهل سنت جماعت کوئی حرام رزق دی کان څوک خوراک کوي ټول منغه حرام پړلی او رزق نه کوي یو دا یو بل مسله په فقهي د تخیل په اصول کې په زکات کې استبدال جایز دی کنه جایز مو خو کوم تفصیل دي تر پای ورته غنمو د وسیله تر پای نه تیرا او بیا ورکه راي په دې پیسې ورکه د څورو کوي زکات او څو نو احنا پوي وما من دابه هر جاندار ته خوراک ورکړي خوراک یوازې جامو ته نه وای یوازې ډوډۍ ته نه وای یوازې چې ته نه ځکه په دې نه کا نو په یو کلی کې به خوراک تنظیم وی نور څه باندې غنم جوړ دی نور څه باندې یا وسکه یو دې کې د کفري نور وسکه چې شدت جائز نشین دا نور امام بخاری رحمه الله په خپل کتاب کې د دې معاذ بن جبل واقعا غفر دا چې راوړې د پلان کې د غنمو د جوړ په ځای باندې کفري راوړې معافر او دا د صحابه لپاره خري نو انته جامع را لګي لتسو استبدال نو دا پکې بل شوا هر یو دا به ته ځکه ورته یو ځکه دې ټول ته ویل شي استبدال هم پکې راځي ويعني مستقرها واقف دي الله د زید قرارنا په شاک قرار شي او زید امان چې رحیم کې شي د دې هو ورته لم تفکر لکه الله هغه چې په دې اسمنو زمکا په شپږ ورځو کې موږ د ورځو زاحت مخې کړې وکړه اصل ما او دا الله اسبو په دې معلومه شوه دا اصل ټول نو مخکې پیدا دی او بل هغه نه مخکې څوک یو ځای پیدا دی او څوک نو بل مخکې دی ارش وسه څوک دواړه په وخت دی دا پکې بل شو او اول حادث بعد الارش نو په دې باندې بیا د ټوله فلسفه راغستله او درې سلو پانی په دې کې نقل کړه ليبلوکم چې الله تاسو امتحان کی او د امتحان مراد معامله د امتحان کی د تمثيل په شکل باندې امتحان خو څوک چې راته علم نه الله ته علم شته دی ايکم احسن عملا چې کوم یو په عمل دی نو جزاء به په اعتبار د عمل باندې ان تعریف پیش کړي چې عمل ايكم مثل عقلا ثم قال واحسنكم عقلا او راكم محارم الله ثم حرمان رساتي وعملكم بطاعه الله بالله ولا ان كنت اي پیغمبر کا توینا وکړي تاسو هغه څه په کار کې پښت مزنا وای وکاترن نه دا خبره مگر جادو دې ظاهر او دوکه ور کوي پیغمبر نه قسم دې روس من دې خلقنا عذاب کراغه الى امه یو زمانه ته امه ولا زمانه ته ما اكون شمیر شي لکه زمانه پس وایبا ما يحدث شي دا عذاب بندي على خبر شه يوم ياتيهم نبي واقف الذين وحاق بهم نازل بشي نزل واحاط بهم انه لفرح د خوشالتیا کوي تکبرا او په خون ځان په خلق بیا غټ کوي فرح باطل بالنعمت اکثر جواريږي په قرآن کې ځم د پاره پرې ما تاول پرې دا په کله کله دي چې تکه بولې او په خور ځان په خلق غټ مګر هغه څنګه چې صبر وکړي او د معاصي وکړي خامل وکړي دا څنګه پر مخرق او ثواب دی فلعلک تارکون شاید چې په خودل کې بعد ما یوحى لك اوس دا خلک ته خبرې کوي کنه نو ته تبلیغ پرې دا پیغمبر ته تیز اول کې په تبلیغ باندې او لعل د پات امید راځي د دې مطلب دا نه دی چې خامخا به توقع کېږي چې خامخا پیغمبر پیږي ولازم توقع شي وقوه ولا ترجو تزيدو ځکه چې دا یې معنی وو دا اوس پیغمبر ته څه پرې وځایکم به صدرک تنګي په لوه باندې سینستا څنګه ان یقول ان یقول چې وینا کوي ولې لګل چې پیغمبر ته خزاني چې دا پیغمبر نه خزاني وند راځي او دا مع الملک یا فرشتي او راوي ول تصدیق کوي انما انت لي ما انت الا تخير ولا اخطاك عليه الله په هر څه باندې وکیل اکه ته یو خو دې مخکینه دی او ته هو يهود له هود خرسته ما تلاوت ته هغه مخکې او په نزول کې دا مخکې او دا بس لازم وایي چې دا مخکې شي لکه چې دا خو طریقه ده تقلید دا ده الاول نفس بیا اوس یو دا خلک نه الاول یو بیا لس کی دا لوخ کتر او مبارک وای لاول تحدث او فلس داول په یو شوی دا په یونس کې رست پلش شوی دا اکته دا بل شان کیږي ما نه لاول لسرا کوي دا نه لاول یو چې بلاغت فصاحت او هر څه پکې وي او کدا غنوم د بلاغت او فصاحت په لحاظ سره یو دا پکې د مبارک خبر شو ابن کثیر وی نو درې څلور ځلې دغه شی مطالبه شي لاول وای په سورې قصص کې په سورې بنی اسرائیل کې د قران په شانتي کتاب جوړ کا تحددا ده بیا په سورې هود کې لس جوړ کا نو چې لس نشي کولای نو بیا یو جوړ کا د څه په دمه راکوسي ودعو بلای من ستاتم تو طاقت لري من دون الله کتا ترشتن فإن لم سجيبو لكم کجر دی اجابت نشي کول استاله خبر نشي مان لای فإن لم سجيب لكم من تقولو قالوا انما انزل بعلم الله دا قوه دا قران لګل شي په واسطه الله د علم سره دا د الله په علم مشتمل دی دا څوک نشي کولای او په دې باندې یو غوښ شي چې لا اله الا هو خدای د بندګۍ بل نشته دی په هل انت مسلمون د دې راحت نه پس تاسو مسلمانې دي د بندګۍ اسلام کې وکړه یعنی اسلام کې دنه شي څوک چې واري ژوند د دنیا او خاص دنیا نو په لهم اعمالو فيها پورا به کوي اعمال دایي په دنیا کې کزم اراده یې ګره بل راځي من کان له حسب دنیا د دې په حرفي په کوم راځي ولې من نشا پکې ځکه چې عقیده خراب شي څوران شي افمن کان ابایت من ربه پس دین هغه څوک چې په ښکار دلیل سره ربنا ويتو تابع شي په دې کې شاهدون غوا نه هو د دې بيي او د دې او مخکې دا غوښنه کتاب د موسی هم غوا دی پیشوا او رحمت ته دا کسان ایمان او کتاب اصل چې کافر چې په احزاب لا او دا هغه موعد دی د بینی معنا بین واضح ته وي بان یبین یا وضاحت کون کی ته وي دی اصل د بینی کما خیر دلاتو واضحه عقلی کو محسوس او دلیل تحمل او دا تا په بینتون کې ادا تا د مبالغه د تانیس نه ده او یا نقل دی د وصفیت نه اسمیت ایش او مراد د بلنا سو ترجمه کې قران اجر علماء دا شوی لکه ابن عباس مجاهد مخیز حاک کرما ابو صالح سعید جبیر بین القران او شاهد سو کوئی د دې قران اعجاز دی سو کوئی شاهد پکې جبريل دی ابو مسلم اسماعیل وی د بین مراد عقلیات تی او د شاهد مراد نقلیات اوس چې کوم دی وی هغه څوک چې دا غوسه ورکړه په ښکار دلیل عقلی باندې عقل تقاضا کوي او ورپسې چې په دلیل نقلی چې قران دی یا څوک چې په ښکار دلیل باندې چې قران دی او ويتوب ورپسې شعر په دې بینه پسې شاهد یو گواه دی مینه په دې بینه نه دی او بینه اگر کې مونږ ته تلفظ ما دا تانیس نه دی او تا نقل ده یا سره مبالغه ده دری په معنا بین او ورپسې شعر مرګره شعر د تابع شعر د دغی دلیل گواه ده امین هو د دک بین ده اګوا سم دی اعجاز د قران دی او دا اعجاز د قران د شان دی د دې بین د قران نه دی او یا دا مسلم بینه عقلی شو او شاهد چې کوم دی ورپسې شو او د طرف د الله نه بیا منه من طرف د الله نه دلیل نکړي نو څوک چې په کار دلیل یې تل طرف نه او تابع شوی دی د دغه دلیل چې قران دی یا دلیل چې هغه نقلی دلیل دی عقلی دی یوا دی منه د دې قران نه چې هغه اعجاز شو یا نور طرف د الله نه دی او مخکې د دینا د عتق په شاهد ويتلو شاهد ويتلوه من قبل کتاب موسی ورپسې شوی د په تصدیق کې د دې قران یو بل کتاب د موسی هم د دې قران تصدیق کوي او ایمان دی او رحمت دی دا کسان یقین ساتي اولائک دا کسان د غمن اگر چې په لفظ کې آیت مفرد کاری او معنا کې جماعت ایمان ورو په قران باندې او څوک چې منکر شو د قران او دغه شواهد خیال نه ساتي او د احزاب د قومونو هو د هغه موعد زید و ابي حرب په دې وخت بیا ابن کثیر نقل کوي روح المعانی نقل کوي احزاب الكفار مطلقا فانهم تحذبوا الكفر وی د قران دعوت عام دی هر څه به مني پس مکه دا پیغمبر په شک کې د قران نه وی هغه تا او ری ما او تا دا حق درستانه لیکن اکثر خلک نه سو غزالین جوړي په الله ته دا کسان برانی کیږي په خپل رب باندې وایي به اشهاد گواهان پرشتي دا کسان دروغ پر رب باندې واورا لعنت الله دې په ظالمانو باندې سب الله باندې دروغ اکسان دي چې خلق باندې دین الله نه او طلب کوي دین د الله او يبونها ويبون لها عوضا کوواله او دې په اخر کې منکر یعنی دا کسان ندي معجزین کمزور کوم چې الله لرا خلاصون کې الله نه پزمک کې او نشي د پاس پر سر پر سوا ده الله نه دوستان زیات دي په عذاب طاقت د اورېدو نه په دنیا کې د حق او نه دي دوشو د الله د قدرت نه کې معلومول نشو دا کسان هغه دي خاصه په سم ځان په تاوان کې شول دي او په نړۍ کې هغه ځان راخلي لا جرم انهم في الاخره هم الاخسر خامخا د اخرت نقصان دي فلا جرم باندې د بحث کوي لا احد ابجر واكثر خسران مش دين زياد خسران لا دلته وي بحر محيط سجاد لا نافي يشفلا او منفي محذوف لا ينفعهم او جرم انهم في الاخره فائدہ نو ورکړي او کړه دې دې خبر غدي سي کړه دې دې په آخرت کې نقصان دي دا جرم لپاره کسب شو او فاعل شو دا ما قبل خبره او دې خبرو څخه څه پوهې کې د ملي پکې نقصان ابو حیان چې دې او خلیل وای چې لا پمانه رسول لا ينفهم او حق پمانه جرم باندې قسم نه بلکې حق دا د څه نه را پیدا نور کوي یقینا دې پکې نقصان دی او دا انوي پایل او جرم اسمه ميمو محل فتح ما بعد پاش سوق لا خلل او جرمان کسب دی خبر پوښتې نو ډېر خبرې لا پیدا نور کوي یا خامخا جلوان خامخا یا کسب کړي دې مخکنو خبر دو دې په الله درو ګوري دې خبر حاصل کړي دا غو دې په اخر کې نقصان یا یقینا انهم بلا خفیف خاصرین نقصان یو سره دی همون دی هم کون دی او بل سره دی لیدون کې او لین کې دی بل دو تشبیحات دی یو د کافر چې موصوف دی په صفت معنی چې همون دی هم کون او بل مسلمان دی د هغه حالت دا دی هغه څه دی البصیر السميع دوار برابر دی په اعتبار د مثال آیات او نصیحت قبل اول دلیل نقلی ولقد ارسلنا نوحا الى قومه خام خلق لهم نوح الاسلام خلقهم دې دوه دي مخکې مونږ ته ویلو لمکه نوم دی د پلار څوک وایي د بنوم دی نوح او څوک وایي نوم دی سکن څوک وایي نوم دی عبد الغفار خو په معنی د قانون نه شو دلته ابن عباس حواله کوي د دې د سره سره پټه کړل چې د سلوخ کال عمر په قوم کې عمر ته چې قران څنګه وستر کاله مگر 50 کاله د طوفان په شپې ته کار پاتې شوی دی نو عمر دا یو زر 50 بعد و چې نه دا غین پسو وقیل ابن 50 په 50 کال کې څوک د نن سره کال په وخت شو مخکي عمر د طوفان په 200 شپې 50 ته نو عمر بیا 1300 کال شو والله اعلم ظاهر او استغفارا يرون کې واضح او د سمان وضاحت کې دی الله تعبدو بندگی مکوي لګل شیما به الله په دې موضوع څه زیات مکو سیوا د الله نه دغه چې نذیر شو په نذیر کې معنا د لګل راو غتلا د بندګی د شي پسین بندگی باندې کې سیوا د دې هرې په تاسو باندې آزاد ضروري دغه ورځ درنا کړه یو ورځ کې دغه ویل مشرانو کافر قوم بدله ما نراک الا بشر مسلم نگن مطالع را مگر بنی آدم زم کشن یو خدا چې ته بنی آدمی نو ته څنګه پیغمبر شوې ستاسو مرګ ته هم یو وما لنا کتبا کرتے غما دا مرضی پار وسی امون نکنو تابدار سا مگر اغا ارازلنا پمون کے سپک خلق دی او دلتا اکثر پکی اخوا دی خوا خلقو و انما استغلوهم ولی وی حاکتن اساکتن وحجامينا سکو جولاګان په دې پوښې شمیاران او صلی الله علیه وسلم کړو هر والله علم او بعد الرای په سر سری نظر باندې به سوچا به فکر را غونډ شي دا چې کله حدیث ګوري او د بخاری سلوره مصحفه ګوري د ابو سفیان د حق نه تاسو کې دی شي بادشاہ رقل هغه د پیغمبرانو اکثر مرضی چې متق ترسي کمزور خلک مشر سره خو مشر دی کنه د چا مشری نه مني زما ول مشر نه مني زبر مشر نه او کشره خو د چا مشری به کوم دا کوم داخله کنه دا خسره دا بند اخو من امو تبر د چا نه مني ارایتم خبر را کوي مخکې ما در ایتم تحقیق کړو کنه لیدلین دي پوښی نو خبر راغی کنه دا څه لازم دي کله ته یو ښکار دلیل نه رب درته او دې جوابي او راکړ الله ما تخفل تر رحمت او دې پیغمبر کړي ما په هم یتالکم او استاد نه پټ کړي شي وي تاسو خبر نه انو لزمکمها تاسو به زبر زم کم تاسو به مجبور کم پلار مونږ باندې او په داس حال تاسو بدګن کی او یا قومي اے زما قومه دا وړي تلطفن او استدراجن نرمي سره کوي نغواړم تاسو نه په تبلیغ باندې لا حکم علیه اجرات پیسې او مال چې تاسو مال راکړي نه بدل زما الا الله مگر په الله باندې او نه مرشد کې دا څنګه چې ایماندار دي ځکه دې ملاقات کې خپل رب سره دا ټول الله باندې راځي لكن زغان تاسو قوم جاي جاهل معنی نه کوي او د جاهل معنی بل ترجمه کې د جاهل په معنی د څو مجرم او شی پیش کوي د حماتین الا لا يجهلن احد علينا فنجهلوا قوم جهل جاهل فوق جهل جاهل واقوم كما قلت مکو غره کنه موږ جاهلان شو د جاهلان نو چتو لكن اراكم قوما تتفقهون المؤمنين بالاسم الذي خاصه فيه لا سفكر سو کوئی دا دلته دې نه نه ما بلکې اړو خبر نه اسو کوئی دلته پکې راوبتا ولا اقول لكم عندي خزن الله ولا اقول لكم عندي خزن دا الله پدې او دې علم غیب په ملک اقول کېدا ولا اقول لكم عندي خزن الله ولا اقول لكم اعلم الغيب او دا چې بلې چې لا اقول لكم لا علم دا څه نه ما چې عالم د غیب نه ما بلکې يم دا چې دا خو کار خبر دا څه مطلب نه غیب څه ته وایي ما لم يوحى به ولم نفي دليل له وحشي ولا قل اني ملك او دامن زبرشتيما ځکه چې هغه بني آدم دی ولا اقول لكم دا ما الذين تستريعون چې هغه شی هغه خلک تاسو پسترګې سپک کړي تستحقرهم سپک کړي چې نو ورته الله دې تسخه په دنیا آخرت کې الله علم اتي انفسهم الله واقف به حاجت پر پوسو کې زه په دې وخت د ظالمانو کدا کلمه ویل چې دا خزائن ما سره دي دا علم غیب دا وکړه دا ملکیت وکړه او الله دې خیر نور کوي قال يا نوح ويدوها قد جادلتنا دي غد بحث مسروق فاكتر جلت لا زمانه جدال دي قد قلت جدال لكي جدال سوق وي جدلة كتز مكة جدلة وي او په جګړه کې خلک لګي یو بل راغورځي او په کلک ازمکه نو ځکه دې ته جدال کوي سوکي جدال د جدل نه جدل تاوال کوي جدل ته حد احکام ته فتله دا یو بل شافي جنس سوکي نه یو بل شافي شي نو د جګړه څخه وایي چې یو بل تاسو شافي کی دا خو د جدال معنا شو سوکي تاویدل دي او سوکي ازمکه له اخلاص وي اکو منطقی اصطلاح کې مسلمات د قوم د قوم په مخ کې پیش کول د وطن چې کوم خبرې منل شي هغه پیش کول سره په پړ کوا یو سره زه خو ستانه منم د مشرانو منم په مشرانو کې خو مشر وګوره کنه وای دا هغه منی کنه ابراهيم عليه السلام منی کنه هم مشر ته د مشرانو منم وما انتم معزين نه تاسو کمزور کوونکی ولا ينفق نصحي زما نصح پیدا نه کوي نصح قص کول د قول او د فعل په کې دا صلاح کته غواړم تاسو کې کوی لټوم کچره الله اراده کوي ايوبكم تاسو الله گمراه کوي دا پکې بلا چې الله کله کله سره گمراه کوي دا د الله کار لوی دی الله تعالی مما شیطان مخبل غوا الله تاسو رب دی او دغه الله ته تاسو رجوع کیږي ام یقول افترا سو په دا الله پاک د قوم خبر د الله نقل کوي د نوح علی السلام په باره کې وایي نوح علی السلام بزانه ترا کړل اس کو نه دا پیغمبر خدا سره خبره کوي دا پیغمبر خدا د ځان رخی دا کشي قل هو وایا نوح علی السلام خبره کوي اوس کې کما رقلی پالی اجرامي د دې جرم فماشو کچری مار کړی نو جرم به واشو دلته اعتراض کوي چې پراتو صيغه د مضارع شولا دغه چې ان داخل شو مضارع شولا او علي اجرامي دا څه شو جو مې فمار دا خو شولا او سنې خبره او شرط راغی په ماضي کې واستشل عز من السلام الشرط ابتلاء مفروضه ماضي شولا او شرط پکې استقبال د پاره شو چا په جواب کړ ان ترته ان ثبت اترته که ثابت شي زما ات ان ترته دا ونه ماضی کې او زه بیزار ما دا ان تاسو کوم خکړي څنګه پیغمبر خبر نه پیغمبر تعالی وي دی وی دی پیغمبر خلی او سکو نوح علیہ السلام ته خبره کوي او وحی وسنو علیہ السلام ته چې ایمان د قوم سره الا من قد آمن رسط بسر عینی خوال او اعتراض به هم کو لا تر الارض من کان دیارا انك ان ترهم يذل عبادك ولا يذل الا فاجر دا څه معلومات دي چې بچو ټول بخارات د علم غیب بثابت او کړ نو جواب پکې او هي نوح انه لا يؤمن من قومك الا من قد امن الله ورته خبره کوي دا مؤمنان نور کی علم غیب نه دی الله ورته خبره کوي دا دا خبره په بنیاد دا خبره کوي او دلته راځینو علی السلام با یضربوه علی شو بیا په فلمسی کې وتاو شو په کوټه واچول شو خلکو یې مرشو بیا وروته بیا به دا ورکاو یو اتفاق لا یو سیرانه لرته زیری او دې پلان نه کړي هم صاحب یې رسې وي دې بچیا ته بوډا ته ګوره دوه کړي لیکلي دې پلان هم ساره ته چې په هم صاحب وو ګرای وتلاسو وی واه زخمی کړ په تر باندې دې ترواش نو اسلام یې زماره وا تین زماره بندګان ساتي کستا په بندګانو حاجت بندګان حاجت انجام کو خیا کله نو مال صبر راکا الا ان تحكم انت شرفين الله وتعالى او نو مې د ایمان د کوم خبر کو چې د دې خلکو په سرو کې په شاګان کې صفاتي دي پر علم کې چې ایمان داري دا آیات پاره کې یعنی انه لا یؤمن بالقوم والله اعلم فلا تقسم ما كان يقولون من امه لكيغا مغه په لا تزن بؤسوا ملا جوړ وکړم افغان وسنا الفرقه بعنا جوړ وکشته په اوس بستر ګوزم سره بعد تلبس کر نو کشته دیو د عیون سره په اوس بستر ګوزم دیو دا لکه جاری مزر تفسیر گویا کې الله لپاره سترګي د تمثيل په شکل باندې او جوړي ان زما په نگرانی کې جوړه ونداري په دې ته وسستر وسره وی تمثيل شو دا یې بعض وی دا د متشابهات نه دي او بس د الله د شان سره چې موافقت خوري او اقبوي ويفهم السنه بعض ان هذا المتشابه او کلام په کې شهير دي سفیان بن عین حوالو کا خرج بیخی چې الله ځان په کوم صفت موصوف کو ترجمه دې نه کې د اعینو فقراتو د تفسیرو لیک له هدي مفسر بالعربیه ولا بالفارسیه بس اعین وای ووحینا او سر د وحی زمنا الله او وحی کړل دسی به جوړه دسی به جوړه ته نقل کړي اسحاق بن بشي ابن عساکر ابن عباس سره ته جوړي الله تعالی چې سره د باندې پشان دي کا سنې د مارغو د سینې پشان دي کا او لکه د باندې لکه په دروازه دې په غړو کې او فسیخان باندې په میخونو باندې وګندا او دا تر کول ورکا او په ځمکه کې قارنون الله په یو ډول سترګا چینه د قار والله اعلم دا یو روایت دی ولا تخاطبني في الذين ظلموا سفارش مکو ما ته خبر مکو ما طرف بار ظالمان لا تراجعني ان ولا تدعني باستثباء العذاب دې مبارک انهم مغرقون بدی باندې فیصله غرق دو شوی دا مغرقون لفظ ترجمه دا غرق دي چې غرق نه غرق نو یعنی فیصله غرق دو شوی دا ويصنع الفلك کشته به جوړوله او هر وخت چې تاسو په دمانه یو جماعت د قوم نه او به خندل کوی الک نو علی السلام ته پیغمبر یو تن ترکان جوړ شو دا څه او دریاب کوم دی په وجه سم کم دی اوس یصنعو چې قد مضارع ده اوس جوړي آینده جو بیا به اعتراض راشي وصنع الفول کې ولني ماضي و ده بیا زو حالت کا ذکول غالي اوس کې ګوره هغه ته کې ته ګوره سناشنا غوندي کار کوي سلوی پکان کی سلیمان پار سلمان پارسی سو کو شل کاله پرې خدو سو کو سل کاله او کته کړه وچول وای او دې په نور اقوال پیش کوا د لبنان د غرینه وړي وا سو کو د شمشاد درګه او سو کو د لبنان درګه او سو کو د سینوبت مو دا رنګو داریو او سو کو اسلام او حمو یا پسوا تراش کول لرګي او دا چې څوک مزدوران نیولي او دا چې درې غزا درې سو کال درې سو وګدا غزا او پنواله 500 او د ټوله په اسمان طرف کې دیش کړو او څوک یې نه زر کړو زر دوه د سو غزا او پنواله شپږ سو او باب په منځ کې او ډېر خستا څوک په دریو کالو کې څوک په سلیختو کالو کې څوک په شپېتو کې څوک په سلو کې څوک په سلو سو کې او په کوم ځای کې څوک په کوبه کې څوک په هندستان کې څوک په زیره کې څوک په شام کې قال ان تسخروا منا فتاس من خاندې په ما پوری موږ به خاندو پتاس پوری پیغمبر خنداګان په چا پونه کوي مشاکره او توای زبا و خاندم معنا د دې بدل ورته نه لاوشي لکه چې خان دی یا کته خان په دنیا کې موږ خاندو پتاس باندې درته چې په وبشه څه چې عذاب دی ته شرمون کې نازل په غل عذاب همیشه حتی چلاو امرنا پیسل عذاب امرنا وفارق تنور جوش وه تنور سو کوئی جیب سے تلو یو تلو پر تنور کی برخ کارش چا پکی ابن عباس و کمو زهری تنور دس مکی مخ و برا وسش سو کوئی سواو خود دام پکی شاوی خدا ترجمه نشتا دا جوش و مخ د زمکه دام ویل چې څوک یو خاص تلو دی غاړي قلنا ویل احمل فيها بار کا پرې کې احمل فيها پرې کې شته کې پتاوی مو سپینه باندې من کل د هر قسم حیواناتنا الذي من جوع من غرق وذرارهم بعضو چې ته بچ کول غواړي او عادت نه چلے دلے د هغه په خپل پیدا کولم ته کوم جهات او جزم د خلق نه من غیر لكن اغه شات به لري نو به نه پیدا کیږي هغه پکې دل نه رسو بحث کو چې په دې کې منګه کانم دي په دې کې منظری هم دي په دې کې هر قسم حیوانات دوه معنی والا بیا وي اسجد نشي دا دوه پکې وایي بعد الشيخ خپل پیدا کیږي غیر ساتي حاجت ته ځان هغه ترتیب کړی دلته ځکه وایي من كل نوع الحيوانات ينتو فيه الذين انجو چې خلک بچ ترکنا اندازي او پیدا له بچي او عادت چلے دل لري چې په خپل پیدا کیږي والذي جميع ان الطوفان لم يكن عاما كما قال باس او دغه وینا نو شي نو په دې کې بیا بحثونه کړی دي چې بین کل ذویل سنین الطیر والسباع والوحش والبهائم وفي كتب الاخبار كثير من هذه الاثار يكون منها العلو او ذاك نصر چې الله په قدر خلو خلق پرې ما ته ونه ته ګړې پیدا کړه دا یو شاک کوي د بل نخ کوي دا ټول خبرې زما په قابل اعتبار نه دي او مخکې لیکلي دي د پښوګانو خبرې او د منګکانو خبرې او دا ټول یو پای او د یو پای خو سي کتاب کنه د هر قسم نه زوجین جوړه جوړه نر او خبر چې کم تحاجت وی اسنین نه جوړه خو دو تم وی سلو تم وی شپږ تم وی چې تقسیم دی برابر تقسیم کی اسنین دوه د هر جوړې نه د هر جوړې دوه و اهلک خپل اهل خپل دي او دلته وی اهل سری یو مسلمان خزرا او دا غي زامن یو سام علیه السلام دې کو تلګری ابو لهرب او دا اصل کې شام دی بکری دی بل حام دی ابو السودان حبشو د طریقې دی و خپل دې تر نشو په سپینه کې دعا او تحدثینو اسلام کې لري ناری څنګه تور شي دي یو یاتس ته لکه صاحب د ترکیان دی موجود او د دې بی بی وزن تقداري او خبر الا من سبق القلم مگر هغه چې مخکې شپږ من وینا د عذاب ولا تخافتني بل قضا من داغي وائله او په وخت والخه او داغي زوی کنان ته کوی یام دې لقب لغوی او دې دلالت د انبیاء علیه السلام لپاره نکاح د کافری خدي هم کېده شو په خلاف هم د پیغام یا ایو نبی ان احلنا لك ذات ومن آمن شات ایمان وما آمن وهو لغی ایمان نو مگر لغی سوګي وکسان دي یو دې شورا درې زامن شو درې جنگ وتوي ګوران وتوي وقال اركبوا وتوي سواري گئی پیها پدې کې رکوع انسان لګي ته حیوان سوري کله کشته ته بسم الله مسمين بسم الله قائل بسم الله اركبوا مسمين الله يا اركبوا سوري گئی بسم الله متلبسين بسم الله او دا نن دا الله حکم کی مجریها په وخت شلم کې ومرسها په وخت ودی ولا دالو حلید له اواز کې نوح علیہ السلام خپل دی دی دا وخت هغه دی چې یا خود کشته خوا کې ولار دی دا قتل کېدی شي او یا دا طوفان راغل اند دا غینا وقال ابو المقیم دا چې وا انما كان قبل الركوب د کشته نه مخکې وا اسوګه سور شي د پریوم کې دایسوی چاوی په باج کرتون کی وی دا خود د زیوش خو د مخدی طرف نه دی د نو په باج کرتون کی ولا د نوح ابنها ولا د نوح ابنها زوی د خدتا یعنی پر کټه دام دې د ترجمه غلط او چا پکې د زوی ذکر او اگر چې نسبت یې ته خدا نه اعوذ بالله بد پیړې خدای دا خبره او مستعمل ما یقالو دا ټول غلطي دغه په خاطا معنا مطلب دا نه دی ځکه چې الله پیغمبران پاک کړی د دینه مراد خیانت نه خیانت دي اعتراض وکاو جواب وکا چا کړم چا مفسد زنا دې نه بدل ک کوپر وای کوپر نه چې کوپر منی نه زنا دې وسه ومه چې څه حرج اعتراض کوش جواب نو دا د دین په لحاظ سره کمزوري ابن کثیر نقل کړی د ډېر مشران چې ما زنت امرأة نبی قط د یو پیغمبر بیبي بدفعلی نه کړی نو چې نه کړی دا بد نه وي لکه دا چې استاد کوم وي دا په دې نه چا بکری وی خمونگه نوال دا د دین په لحاظ سره خبره ده او دا غي وجه ما تاسو ویل چې پیغمبر راځي نه پاګه بل کوم نه وی چې خلک دا غي نفرت کوي نو دوه خبر ویل کوله دې خبر نه دی چې کافر دی ځکه د منافقت کو څوک وي څوک دا وایي چې دا وخت کې به مسلمان شي او د ایمان به دا پکې دغه چې غیر ورګه کې ورکی قال استعاي زين سم الى جبل يو غرتا يعصمني من الماء چې ما د وبونه بچ دارو لا اتملين من الله بچوالي والي چې نو سبا عذاب دلنا الا من رحم مگر څوک باندې چې الله رحم کوي دا عاصم معنا بچ کېدو والا یو ترجمه بچ کېدو والا او یو ترجمه عاصم په معنی معصوم بچ کېدو نه بچ کړي شي نن دا عذاب د الله عاصم په معنی د معصوم یا عاصم معنی بچ کېدو والا د نسبت سو کوی دا صيغه د نسبت ده سو کوی عاصم په معنی د معصوم دی او یا نشتی بچون کې من غرض عذاب د الله نه الا من رحم مگر الله من رحم څوک دی الله په خپل نشتی بچ کون کې نن د عذاب د الله نه الا من رحم مگر الله بخبل یا الا من رحم مگر هغه چې الله من رحم کوي دا عاصف په معنی د معصوم نشتی بچ کړی شي نن د عذاب د الله نه مگر هغه چې مرحوم یا بچ کېدو والا نشتی مگر څوک چې الله پر رحم کوي او یا رحم په معنی مرحوم بچ کړی شي عاصم په معنی سره بچ کول کې شي الا المرحوم اسلام قاطع وحال بينهم موج غالم کی چې فضل وهل اسلام رجوع من کی شد غرق شو وینا وصول الله په طرف چې وبو بس کوي وینا نه شوی الله اراده وکړه چې وګړي وچ شي باران دې بند شي د ځمکې چینې دې بند شي نو دا هم تعبیر شو لکه گویا کې وینا شوی دا او دې آیت په اړه کې علما لیکي چې دا ډېر فصاحت او د بلاغت په لحاظ ډېر اوچت دی وقيل يا ارض بلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيظ الماء وقضي الامر وتوضل الجودي په دې خلق لیکي قصد القرآن مقابله کی کلام یکو مفصل سورتون یکو یو سری ماته ده مماشوم مانی هغه په مکتب کې قرآن وی دوا پښو خپل ارس وران کو چې خا دج آیاتونه مشته په قرآن کې واعلم ان هذه الايه قد بلغت من مراد بالاعجاز اقرا فيها وسلم ساق العربي فاستفاد بنواسها وزن المحاسن ما يزيق من تقلبان والله اعلم بهر تقدیر هر څه چوي وینا اوس ایس مکه تیر خپل وو ان دا الله اراده وکړه ګویا کې زمکه دی ګویا کې وینا وکړه چې وو وچتا خپل وو و اسماء اسمان ته وینا شي اراده یې کړی دا اسمانه بنشا د باران نه وقيد الماء وبوتش بس حكم وشو خبر شو وقل الامر خبر فيصل شو وصل الوجي يري وغير السيد حضرت نوح الاسلام په جودي غرباني په موصل کې جبل بالشام يا جبل موصل يا به عمل عامد ودلته کې نقل کوي یو قول چې نوح الاسلام رجع په اول يوم رجب والصام هو معروف وجرد المسلمين الست اشبد ناشتي ورث محرم ته خدای روایت وی قابل اعتماد دی کنه نازل شم ویل خدا کا یو څه ورته چې وشو وکیل ورشي بودن هلاکت ته لپاره د قوم ظالم معلومی کې ټول ظالمان ختم شو بچ نشي او تل سوا باج علماء او چې ابن ولغ دی چې هغه بچ پټم بچ شیف بل اخو تر وهل قوم لم ينجح الكفار اصلا او خبر دا او ابن ولغ يرمي هيان بيان دا څه پرځخ شي اوس پاتې شي ماشومان وي غرسو په دنیا کې د ماشومان نه مري د قصد الله قدرت ته ماشومان هم ډېر مري بلا سبب مري ولا لا نوح دلته زما استاد علاء الدین رعایت کی مزار ہوئی ایک سو پچاس خصوصیات اواز انوح علیہ السلام ربنا او مقصد سوی سوکو دا سبب دا حلاکت تپوس کی دا حلاکو نشو سوکو بلنا سوکو دا حلاکت سبب بوری سوکو بلنا ایزو دی وی دا دا دی بحث کئی چه دا دی حلاکت اسباب سوی اسو کوئی الله پاک د مخ کی خبره کوي دا نه دا وی یقصد مستعطاف او جن توسویدات حرکت نه قبل خبر دي اسو کوئی د حرکت سبب ګوري چې دا ولو شو نو په دې دوار کې بحث لري وی آیت ظاهر دی چې دا استفسار نه دی لکه بی ځای چوي تفوز کې چې دا ولې بچ نشو نو په دې کې مسلمانو دی نه ظاهر دی چې دا د دې لپاره نه و بلکې دې لپاره و چې الله د هلاکت نه بچ کی او دې وی بچ کول خپل ته دا په دین کې دې مسلمانو د منافقو او هغه یو څه خپلتا وي ای زماره با زوی زما اهل او وعده ستا ثابت ده چې وعده ستا وجه تا بکوم او اهل ستا مخکې وته ویلو خپل آل پکې کېنه وا هغه به بچوري شي واهلك او تحكم الحاكمين او چت حاکمي احکم من الحاکمین او د نور چې حاکمین وای د الله حکم خو خلق دی او دا واسطه کسب دی نو په دې اثر اعلم بالحکمت الله وینها دا اهل نه دی دا نه دی د کوملار مدار د اهلیتو په دې قرابت باندې په دنیوي نه دی او ختم شو یو مسلمان سے کافر شو دی بل میراث نه راځي التوي كان ود سلمان له نسبا ولم يكن بين نوح وابنه رحم سلمان فارسي دا من نسب پیدا شو او د روح د ملک پیدا شو انه دا روح الاسلام دا عمل دا عمل دی غیر صالح ناکاره دا زیر دا عمل دی غیر صالح او حمل دا مسترو کا مبالغتا انه عمل انه زو عمل زو پکی حضر شو عین عمل شو چی مداومت راشی بیا پکی دا خانسا غشیر پیش کئی دا خپلو پا صفاتو کی بحث کئی جراغانی پسی کئی ما هو مستقدم على بوين تحين څه تاسو مکو زمانہ دا هیڅ خبر نه چې دا ټیک دی او غیر دی اے مطلبا لا تعلم یقین ان حصول الثواب وموافق الحکمه مطالبه ده خبرو مکو چې دا غیر ته خبر نه دی دا خبره او کبت یو خدای دا چې پیغمبران د هغه شی مطالبه کوي چې هغه ټیک وي یقینا او د حکمت مطابق لا تعلم یقین حصول ثواب موافق للحکمت دا خبر تفسو کی داری پر بارک استطاع علم نوی چې د حکمت مطابق دی او کنه او یا د حق وان خبر پس دا نه قیس بوي الا بتفوس کې د مشتبه شي د بوس نه کوي نه یو واځي د مشت الحال مشت بن حال او یو حال ما هو بصار دي طریق الله یو شی چې خراب وي دا مطالبه نه کوي یا چې مشتبه وي دا غي مطالبه نه کوي دی وخت کې جاب الله زمخشري وای دا د حضرت نوح عليه السلام نه نسبت په جهل وتکي او الله ملامت کوي نو د دې وجه دا کار د جهالت بعض خلک وایي چې نه اوس خو ته خبر نه ویلې نو دا بل څه دی هغه چې آینده خبر شو بیا تاسو کې نه بیا د جهالت د جهالت مرادو جرم نه دی د جهالت نه مراد ناپوهی ده او تید مصواب او ثواب خبر نه دی حق او حق خبر نه دی حکمت حکمت نه نو دی وځي دلته پکې نقل کوي ظاهر دی چې مدار د عتاب اشتباه ده کما ذکرنا چې خبره مشتبه ده د حال نه خبر نه د دې په اړه کې تاسو موږ دا یو غلا کوی کار دی او دا جرم دی او زمخشری وي چې الله تعالی نکلا چې ان جاء دهل کوم د استثناء او سبقنه او تکړه او د جلاله متعلق دا کار غلطو ګناه دیو دا خبر غلط تا منیر وای چې نه دا عتاب دی چې آینده جاونه کې اوس خو وشو خو آینده اګه آینده دی خو دا غیر فرق بار تقدیرو د جار الله په ایمان دا جرم شوی دی د نور په ایمان دی ملامت کول دی د خلاف اولا چې دا کار ابن منیر وای خبر نه خیر دی خو آینده چرته ونه اي زما رب پناه غواړم پتا مانی سوال کوم دا خبرو زما په علم نه دي خبر دا ول حضرت نوح عليه السلام توبه شولا د خلاف الاولى پناه غواړم پتا سوال کوم په آینده کې د هغه شي دا نه خبر نه زما توبه شو اکاته وانا بخي رحم رحمان نکي يم بد نقصان منذ نو الله ورته یې کوزي اوس او سنه څه پکې شي د دې وجنه بیا نوح عليه السلام با جراغان هم کولې او د دینه دا کار معنی ورشوي دي نو په دې کې هم بحث نشته چې نسل د واز داغه نه بلکې نور پاتې شي بعض خلک وي یواز نسل دی نو کله واز نسل شي نو اومن چې ناشئه من ما عکس تازامن او یا من من ده هغه چانه استاد مؤمنان دي هغه او اومن او دا جماعت نشته نو مکه مری یو پیدا ورکو په دنیا کې ثم ثم عذاب ان اړي ته ورسې څنګه طرف نه عذاب درناک تلکا دا چې کوم تیر شو من انباء الغیب کیسې د پټو او دلته غیب یو دوه قسمه یو دا علم مخلوق په اړه مطابق دی غیب مطلق وته وي او یو دا چې غیب وی مقید چې د خاص مخلوق علم پې نه وي نو دا قسم چې وو دا غیب معین په دې پوښتنه علم مخلوق معین پې نو غیب مضاف مونږ ته وه کوله ته خبر نه وي نو څو نستا قوم مخدینه صبر کوا خان جان د پاره پرېزګارانو دی د متقیان لپاره وإلى عاد لګلم عادیان ته اخاهم دلته ګره دي آیات نشته په کوپر د قوم نوح کې الله غل کړی او انسان رپکار دي چې کوشش کوي په دعا کې او د شفقت په وجه باندې نامناسب دعاګانې ونه کړي قصد الحکم کی وای چې دا نفس په ایمان د دې کې او په نجات کې د قیامت عذاب نه خدا دې یو خبره ده لا نکو من کتاب ولا دې د قران ته کولای شم سنت نه او په کل ذی علم علی و الى عاد لګل من ادم ته یو تن د هری هود علی السلام وی زما قومه بندګی د الله او کې تاسو پر معبود سوا د الله نه کتاسو ان انتم نه تاسو مگر درو جوړ کیږي چې د الله شریکان جوړي اے زما قومه نو تاسو نه پریسه پیسې دې پسې زما مگر په الله دی مزدوری زی پیدا کړم تاسو نه پوهیږئ اے زما قوما بخشوان خپل رب شرکنا او بیا رجوع کړه الله ته پتا به دري وګوري الله پاک اسمان پتا سو مجران ډیر ورون کې یسیر الدر متابعه من غیر زرا ويكون قوتا زیات بتا قوتو الى قوتكم تو قوت تاسو را مالدار هم کی آباد هم کی موټی هم کی کی تسلو وړي شي ولا تولوا ما بس مجرمين جوړ کوم کی اگر يهودو تعرف من كلمه بينه تعرف لي تشكيل ذلك قال نخا او موږ خپل الها نه پریدو ستاسو وینا په وجه باندې اوس د هر پیغمبر معجزي وي او دوی ته موزن د بشي دی انما قالو لفرط عنادهم او لشدت عماهم الحق سوچ نه کوي دا پکې کنده هر پیغمبر معجزي او نیو په خلود د الها خپل ستاسو وینا په وجه ته د نه دا نو موږ ستاسو وینا خبرو کو موږ نه ستاسو په تفصیل کوو ان نقول نو موږ ما نقول الا ترك مگر في تاتا بعض اعلی زمون په بری یا کته کې خبرې کې دا زمون بعض اعلی کو دا خبرې کول تری ونه شي تو دا خبرې کې مزید نو وای موږ مگر تا تر تللی دي اعتراض اصحابک علی ارو بعض اعلی زمون په بری باندې هغه الله پاک غوښم او تاسو غوښه زه بیزاره مې نه تاسو شریکان کو سیوا ده الله تدبیر وکړه تاسو ټول پټول او اعلی تاسو سره او بیا ما ته مهلت مله کوي زما اعتماد دی په الله چې زما او رب صاف دی نشته یو دابا مگر الله د هغه تندې نیولې دی ان دابت نشو جاندار الا هو مگر الله پاک اخر نیول کې دی درسته الا هو مالک لها قادر عليها او ناسیا د سر مخه ته وي او یخطوط هم ویل شي او مستعملی کی وای په قدرت باندې په تسلط باندې په دې بحر کې دا عرفا مقتل وای دا حیوان زما په طاقت کې دی د دې تخلق سوی ما تنبین یو عرب تجد الاسیر ممنون علی چې کم قیدونی سي او بیا په احسان کې دا یخته د مخې نه کټ کی او دا د دې زما په طاقت راغلی مطلب دا طاقت تبره هیڅ یو جاندار مگر الله دا غي تنبین یو نه دا په طاقت کې او رب زما پنی غلار دی دا بیا تمثيل دی تمثيل څه مطلب په الله پلار کې نو مطلب چې په دین روان شي نو ګویا چې الله ته ورسي فإن تولوا فإن تولوا دي واپس شو رسول ما تاسو ته چې پایز لګل شم او خلیفہ غیر زما تاسو رب زما قوم تاسو نه غیر او نقصان نشي رسول الله پاک تاسو به چې رب زما پاج یوشي باندې حفیظ نگاه باندې ولما جارنا چې حکم زمونږه بس په هو اګه چې مزید ورسره رحمت منا خپل احسان چې ایمان راوړ په دې وجه او بس په د عذاب سخت نه وتلك عاد دا عادیان دا چې کم تیر شو جهادو بیا تر دې انکار د احکام درپنا وعصوا رسولنا فرموا رسولنا واتبعوا تعبيش امر كل جبار خبر ده هر یو ظالم جبار متعال حقوق الحق چې الله د خپل رحمت په سکه په ورځ د قیامت کې هم لعنت دي واورا لعنت داري عاد کافر شي په خپل رب باندې واورا هلاکت ته پر عادیانو چې قوم ده او سمجان تم لګل له صلی الله علیه وسلم یې زما قوم باندې دی الله نشته خو مو سي ودل نه هو انشکم تاسو پیدا کړی من هله ارض زمکنا اول تاسو پیدا شي زمکنا د ادم باب په وجه باندې واستعملکم فيها او الله تاسو په زمکه کې آباد کړی استعمار جعلكم عمارها وسكانها اعمرتم تاسو یا جعلتو عامرا بعد وی تاسو په وینا کې الله پاک زمکه آباد کړي ذری اسلام وی امرکم بامارت ما تحتاجون الیه من بنای مساکن زمکه آباد کړي ولی وکړي ونی وکړي او دې شعر پایت باندې زمکه آبادول واجب دي د دې طلب د وجنه ځکه چې الله کړه او تقسیم پر کشاب زمکه کله آبادول واجب دي د کفون تړل چې لازم دي جماعتونه جوړول کله مستحب دي لکه نفس جماعت جوړ مخکې جماعت جامع یا کړو جوړ او حرام دي لکه شراب خاني جوړ او د تخریر لپاره یا د مال حرام نه لکه جناګان د ډېر ظالمانو السوق عملكم من تاسو کوم جوړ عمر کړی بخښي غوا د الله نه یا قبول یا توبه وسه الله ته به رب سبحانه شي رب زما قریب نزيره مجيب السوال قبول کړي په دې وخت کې د مولانا مودودي نو سنکتی په دې وخت کې ولولا په سورہ تفسیر کې د خلکو دا خیال دی چې الله پاک سوال نه رسیږي ځکه ټیر نه دی موږ ته کوم ځای کاوس کولی شو ان ربي قريب لری نه نه قبلې کله ته چې وګورم په خپل نه قبلې بلا واسطو نو مجيب اپ کې دا نقطې نقل کړې دي بار تقدیر زم ته وطن کې الله ډیر لره بلا وسیله سوال نه قبلې او یا لره اواز نه اوري نو په دواړو باندې قال یا صالحو ایسا لقد كنت فينا وی ته په مونږ کې مرجون د تانی سره فاضلا خيرا نقدمك من برتون مخي ولو سمع لله د دې شک ته چې شکونه پیدا کوي پریشانی پیدا کوي ریبت دی خلق النفسي او انتفاع تمام ده مبارک شو شک دې چې شکونه پیدا کوي خلق پیدا کوي پریشانی پیدا کوي زما کوم خبر راکې کړه په کار دلیل نه خپلنا او راکې ما خپل الله پاک رحمت سبو زما مرتو کی دا عذاب دا اللانم کذنا فرمانو کما نزیاد پر تاسو مال پر اخبر و ناغانو سوا دا نقصان ویل موسی صلی الله علیه وسلم تمتعو فی دارکم فیدی واخلی په خپل وطن کې عیشو فی دارکم بلدکم او تمتع مراد څه کوئی خوند وایي ثلاث ایام درو دي او ذالک دا تمتع درو دي وعده دا غیر مقصود د غوجن کرشیم دا سره کله عذاب زمونږه بس موسی علیه السلام او څنګه مرګ دي برحمت منا په خپل رحمت سره دلته نه آباد حوالو کې دولس دي سکو یو لس دي د الکان په شکل باندې خستا ډیر تازه سکو لس دي سکو نه ودي سکو ته دي خورا غلي پرشتي بیا بحث کوي ولقد جاءت رسلنا وی ارسلنا ولی ویلی لکه انا ارسلنا الى قومی توائی دلکه انا ارسلنا الى ابراهیم ولی ویلی دا اعتراض کا وی ذکر چلی گلشیو پا قوم لوت پسی دی دا علاقون دا پرا تتخلال الاخرہ بالبشرا په خوش خبرې باندې نو چې وردن شو استلاما سلمنا استلاما سلاما مفعول مطلق دی او منصوب دی چې منصوب شنو عامل بواری سلمنا سلاما ماضی یا نسلم عليك السلام قال السلام قطع السلام عليكم سلام یا سلام علیکم نو چې سلام علیکم سلام شي خبر مقدم شو او سلام علیکم یا ابتدا شو نه کېره شو لا باندې وخت جواز دي تاسو چې دا خبره ده خو تم به تایید په حي به اصل منها دا نه خپه کار دي خو نه ویلي ما خي ویلي دا غي جمله کې یو اي کې تجدد وي دا جمله اسمي شو لا په دې کې دوام فما لبس ابراهيم مثلا انتظار له ان جاء له بيجن تسليما حنيذ شيء اجل وی د ماچو ټول واغانی نو په واغانو کې څو هله سره ډېر خوا او د عادت دا چې مېلمه قدر به کاو دې وجه نه ګرندې ګرندې او دا ادب د ضیافت دی د مېلمه له حاصل زر زر داو یو دا چې جلدی وکړه دویم ويختار الفقير اثرت بالاتيان بي على ذلك ويختار الفقير هذا فقير حكم دویم زیاد عزت وکړو په جلدی سره تار زمان کې یاد دا او څه وخت نه خورا دا زما دشمن دی زما ته وړي وړي چا وینا چې خورا کې نه کوم معلوم پرشتي وي مکه خدا خبره معلومه نو دې کې نور خبرې کوا او څنګه وایا څنګه په دې وطن کې چې څوک راکاره شي نو څه خبره ځکه چې ما ته کشف القلوب کی کشف الصدور کی یو خبر او دلته پیغمبر خبر نه دین دا مسلې پکې یاد وا چې پیغمبر پرشتو ته ډوړې راوړي نو ولې راوړي لا تخف ان ارسلنا من لګل شیو چاته تاته لري قوم لوط دی وی بعض علماء دی خبر نه چې ان وکان سوال خو انه لم يتحرم بطعامي فظن دي ارادتي مطلبت او دې په یو وطن په یو علاقه کې ځکه اسو په نه دې ټیم راغلی د دې ولې دا اسو په نه دا پرشتي دي مخکې خبر نه اوس خبر شي چې پرشتي څنګه راغلي دا د هغه یا په ځای باندې ولار دی په دې کې به هاذا یلغزو ذات الف بدل د یاد متکلم دی او جمع کړل ابو عمر عاصم پر روایت کې او به هاذا یلغزو په یقال کوم الف د جزمی د مفرد متکلم دی اعرضو انا عجز بورای ما دلته لسه اتیا کالو سو کوئی یو کم مجاهد وهذا دا تفصیل خاون بان خاون زمانه بان القائم بالامر زوج تولي ولي د طریق قائم په امر زوجي باندې حال کون شیخ ابو لال د سلو کال دی څو د شپږو سلو کال دی شیخ یې ان هذا شيء دا مضمون چې ولې پیدا شي دا هو ناشتاره قال وتعجبين من الله فتعجب کې د حکم د الله د فیصلو تاسو به کورنۍ په دې کې کرامات او دلالي رحمت الله رحمت الله ولما جاءتنا ابراهيم بشرى قالوا انا مولدون ومن تقوتن هلاكوا ان هلاكان قال ان فيها لوطا وفديك خلود وزي قوي چې وینا وکړه ما قالو یک په دې کې کې 50 مسلمانان تاسو به هلاک کړي وینا که یو پکې هلاک وینا په دې وخت کې ان فی هذا دا پکې نه دیو کې ابن کثیر نقل کوي د حقادا او د نور اقوالو چې دا د حضرت لوط علی السلام چرتا لور ده هغه منګه ډکاو یو خې ډکاو او دا خسته مونږ راکانو ایتاسو ودرېږي د ځان ته اوس کوم چې تاسو په نقصان نه سي دا پکې راځي دا پکې راځي چې الله پاک دې پښتو ته ویلي چې څو پر دې پیغمبر دې ضرور دې وینا نه کوي پر خپل قوم باندې چې دا ناکاره دي نه ګورې تاسو وته غږ نه کوي دا مخکې شونه روانه ده نو بیا وتوي د کلی خلق خلق نه دي زمون د کلی خلق خلق نه دي دا یو بحث بل دام کنائی وای کشاف عرب لکی زیق الزراع والزرع عبارت طاقت نشت تاسو چرتا پیټه وړې دی یم دی وړې چې پیټه سپکوي نو سره ګړندې ګړندې روان یو خپل لري اخلي او چې پېټې دروشي دا چې په دمه د مرواني لند لند خپېږي ته به جلاسونه تنشي دي به سم پېن شي ان دې ذات قال ذراو ما لما لا يعلو القصير الذرا دا مثال شو د کمزوري او د عاجز او د طاقت لا سره لوګري نه لري قدم الدم لا سره ملندي قدم الدم نکم تنشي د دې په وجه باندې په اعتبار د طاقت سره طاقت هم وجود او اصل کې